انس قال دا باب دی کنه ها باب دی کنه باب قول النبي صلى الله عليه وسلم دا باب دی د دې قول د پیغمبر علی السلام رسول پاک وی انصارو ته سو ته وی لیل انصار انصارو ته ډیر دا د دوی عزت دی انتم تاسو چی ای انصارو رسول الله صلی الله علیه وسلم انصارو ته وی انتم تاسو چی احب الناس ډیر محبوب یې د ټولو خلکو الی ماته په ټولو خلکو کې په قومي حیثیت چې والی نو ماته محبوب یې مطلب د دې دا دی چې انصار په حیثیت د قوم سره چې والی په حیثیت د جماعت سره چې والی نو دا غون جماعت دا غون قوم چې ما ته څومره خوښ دی نو دونه بل غونډ قوم ما ته خوښ هغه نه دی انتم تاسو چې یې ورته څه وایي احب الناس ډیر محبوب د خلکو یې الی ما ته دا ما چې درته کومه خبره وکړه دا لاندې لیکلې ده یعنې په دې حیثیت چې قوم والې په دې حیثیت چې غونډ جماعت والې نو په حیثیت د قوم او د جماعت د ټولو قومونو نه او د ټولو جماعتونو نه ما ته تاسو بهتر یې وی دا خبره هم ولې وکړه وی دا هم ځکه وکړه چې څوک دا اعتراضونه کی چې حدیث مبارک کې خدا راځي چې رسول پاک ابوبکر ته وی د ټولو خلکو نه ته ماته محبوبې اوس به تاسو سوال وکړئ چې یو ځای کې ابوبکر ته وایي د ټولو نه ماته ته محبوب او بل طرف ته انصارو ته وایي چې د ټولو نه تاسو ماته محبوب یې نو یه دوستانو یو انفرادي صورت انفرادي شخصي نو په اعتبار د ځان له چې والې ځان له ځان له نو ابوبکر صدیق چې دی نو رسول الله ته د ټولو نه محبوب په حیثیت د قوم نه په حیثیت د انفراد ځان له او یو په حیثیت د قوم دی نو د قوم په حیثیت باندې انصارو تا تاسو ماته دغه یې محبوب یې دا د دوی ډېر لوی عزت دی حاجي صاحب عبارت وی خبره ورسېد انس صاحب ته قال انس صاحب وی یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست دی ماشومان دي او ښځې دي د واده نه واپس را روان دي چې د واده نه واپس را روان دي د دوی د عزت لپاره رسول الله ورته نیغ ودرېده نیغ د قدر او د عزت په شکل ورته ودرېد او ورته وایي د ټولو خلکو نه انصارو تاسو ماته محبوب یې ماشومانو ته وایي قال انس صاحب وی را النبی صلی الله علیه وسلم ولید رسول الله را النبی صلی الله علیه وسلم ولید پیغمبر علیه السلام سوکی ولیدلی النساء خزه د انصارو وسبیانا او ماشومان د انصارو د انصارو خزی دی د انصارو ماشومان دي او دی ولیدل قال دا راوی وی چې حسبتو زما ګمان دی انه قال چې انس صاحب اووی انس صاحب څه وی چې ما چې رسول الله ولیدل ښځې او ماشومانې چې دا مقبلی نه را روانې وي د کوم ځای نه را روانې وي نو دی وی ګمان مې دا دی چې انس صاحب داسې ووی چې انه من عرس د واده نه یو وادو د واده ډوډۍ وه او د هغې نه واپس دا ښځې را روانې وي او دا ماشومان هم فقام النبی صلی الله علیه وسلم نو ادرې د پیغمبر علیه السلام دوی ته ممسلا که دسی وای یم صحیح ده یا ممثلا نیغ رسول الله وته ودرېده نیغ داسې فقال او وی وی اللهم یا الله ته ګواشه دا خبره کوم یا الله ته ګواشه یا د دې دا مطلب ته ګواه شه او انتم من احب الناس ای انصارو تاسو یې محبوب د خلکو الیه ماته یا الله په دې ګواه شه چې زه دې خلکو ته دا خبره کوم چې تاسو ماته په ټولو خلکو کې محبوب یې یا ان اللهم یا الله دا دعا وته کوي نو تاسو به وایې چې حضرت دعا وته ولې کې وی انتم من احب الناس تاسو محبوب د خلکو یې الی ماته قالها رسول الله دا خبره وی انت اللهم انت من احب الناس الی دا خبر رسول الله وی سلاس مرارنا درې ځلې وی درې ځله واقع چې دا د انصارو دغه د ښه ډېر لوی شرافت او عزت دی حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن كثير قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا شعبة قال اخبرني هشام بن زيد قال سمعت انس بن مالك قال چې د کم قوم سره د سړي محبت یې که نه د هغه د ماشومانو سره محبت او د هغوی د جینکو سره محبت او د هغوی د ښځو سره محبت دا دغه وی هشام ابن زید چې ما واورېدل د انس ابن مالک نه قال انس ابن مالک وی جاء امراتون راله یو ښځه جاءت امراتون راله یو ښځه من الانصار د انصارو چاته رالله الی رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته یوه ښځه وه رسول الله ته راغله څه ضرورت به ومعها صبی او د دغې ښځې سره یو ماشوم ومعها او د دغې ښځې سره صبی ماشوم تاسو به وایې دا ماشوم د چا او د پردیو که څوک ووینه لها د دې ښځې ماشوم د دې زوی خیر چې دا رالله فکلمها رسول الله صلی الله علیه وسلم نو خبره وکړه د هغې سره رسول الله یا رسول الله ورته د راتلو سره مخکې خبره وکړه چې دا لږه خوشحاله شي یې خبره ورته وکړه دا مطلب دی چې هغې ضرورت پیش که رسول الله ته چې حضرت زما دا ضرورت دی نو رسول الله د ضرورت د پوره کېدو په باره کې ورسره خبره وکړه او فقال ورته آخر کې وی چې والذي نفسي بيده زما د قسمي په هغه الله چې زما دا نفس چې دی په لاس د قدرت د هغه کې دی چې ای انصارو انکم یقینا تاسو چې یې احب الناس ډیر محبوب دی د خلکو الیه ما ته دې ښځې ته دا خبره وکړه خو څو ځله مرتینې دوه پیرې ورته وکړه انتم احب الناس الیه انتم احب الناس الیه باب اتباع الناس اتباع الانصار اتباع جمع ده د تابع تابع هغې ته وایي چې یو سړی د قوم نه نی خو د هغوی پورې نښتي ډېر خلک داسې وو چې هغه انسوار نو خو انصارو غلامانو آزاد کړي وو یا ډیر خلک داسې وو چې انصار نو خو انصارو سره معاهدې وې معاهدې نو دغه ته څه وایي اتباع ریاضه دا کم مقام چې الله انصارو ته ورکړی دی دغه مقام الله راغستی دی او دغه عزت د انصارو اتباعو ته هم ورکړی دی که کم کسان انصارو آزاد کړي هم په دې کې حساب دی او که کم خلک چې د انصارو سره معاهدې وي هم په دې کې داخل دي نو وی باب او اتباع الانصار دا باب دی د تابعدارو د انصارو چې کم خلک د انصارو تابعداري خو انصار نی هغوی هم دا حکم دی حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عندر قال حدثنا شعبة عن عمرو سمعت ابا حمزه عن زيد بن ارقم خا زید ابن ارقم دی وی چې قالت الانصارو انصار رالل رسول الله ته او قالت الانصار انصار وی یا رسول الله د لام بزور وی یا رسول الله اے د الله رسوله لکل نبی د هر یو پیغمبر اتباع تابعداري چې هغه مخکې او دوی ورپسې رواني د هر پیغمبر تابعداري و انه یقینا موږ چې یو انصار قد اتبعناک موږ ستا تابعداري کړې ده د هر قوم تابعداري او موږ ستا تابعداري کړې ده نو موږ ستا تابعدار یو د دې وجې نه فدع الله ته دعا وغواړه د الله نه فدع الله ته دعا وغواړه د الله نه د څه شي ان یجعل اتباعنا چې الله وګرځوي تابعدار زموږ من کستانه حضرت چې هغه کم زموږ تابعدار دي چې هغه هم الله ستا په تابعدارو کې وګرځوي لکه څنګه چې موږ ستا تابعدار یو او الله موږ ته کم شرافت راکړی دی چې هغه شرافت الله زموږ تابعدارو ته هم ورکړي ان یجعل اتباعنا چې الله وګرځوي زموږ تابعدار منکه ستانه لیکن زیاتو نسخو کې دا ټکې داسې نه دی په زیاتو نسخو کې دا دی منه الله نه دعا وغواړه چې الله وګرځوي زمونږ تابعدار منه زمونږ نه الله چې مونږ انصارو ته کم شرافت راکړی دی ستا په مبارکه خوله چې هغه زمونږ تابعدار هم زمونږ په شانتي شي او هغوی ته هم دا شرافت میلو شي فدعا به نو رسول الله دعا وکړه د دغې فدعا نو رسول الله صلی الله وسلم دعا وکړه به د دغې چې دا دوی څه خبره کړې وه چې یا الله د دې انصارو تابعدار هغه هم د انصارو نه وګرځوي چې څه حکم د انصارو دی هغه د دویم شي خیر د عمر نه دی که ستاسو خیالي عمر قال سمیت ابا حمزه عن زید بن ارقمه د عمر بن مره فدع دی وسوی فنمیتو نو ما نقد کړله دا عمر وی فنمیتو ما یوړله او نقل می کړه ذالک دا خبره دا خبره می یوړله زمون یو بل استاذ هغه ته ال ابن ابي ليلى عبدالرحمن ابن ابي ليلى ته چې حضرت ما ته ابو حمزه وی چې زید ابن ارقم دسې خبره کوي چې د انصارو کم تابعدار دي هغوی حکم هم د انصارو دی فنمیتو ذالک ما وی د عمر مرارستو د پوره تفصیل دی بل حدیث کې راځي فنمیتو عمر ابن مروی ما یوړله نقل میکړه ذالک دا خبره چې دا ماته ابو حمزه وکړه چاته مې یوړه الی ابن ابي لیلا خپل استاذ عبدالرحمن ابن ابي لیلا ته نو قال هغه راته ووی بلکل دی قد زعمه د زعمه معنی کوي قاله قد زعمه یقینا ویلې ده ذاکه دې خبرې له زیدون زید هغه زید ابن ارقم نه دی او دا زید دا خبره کړې ده بلکل دا صحیح ده تاسو به وایې ابو حمزه څوک رجلا دا یو سړی و من الانصار د انصارو قال ابو حمزه وی چې قالت الانصارو انصارو وی چې ان لکل قوم اتباعه دا هر قوم تابعداري هر قوم داسي چې هغه قوم کې حساب نی خو د دوی تابعداري و انا قد اتبعناک او حضرت موږ ستا تابعداري کړې ده نو فدع الله دعا وغواړه د الله نه ان یجعل اتباعنا چې الله وګرځوي زموږ تابعدار منا دلته ګوره منا راغي وختي کې من کو چې الله زموږ تابعدار زموږ نه وګرځوي الله چې موږ ته کوم شرافت د انصارو راکړی دی چې هغه شرافت الله هغوی ته هم ورکړي نو قال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی اللهم یا الله دعا کوي اجعل اتباعهم ته وګرځوي تابعدار د انصارو منهم د دوی نه چې د دوی کم مقام دی رب حق مقام دوی تم ورکي اوس دلته راغی هلته خو دي که نه چې فنمیتو ذالکه مونږ ویلو د نمیتو څوک وایي عمر ابن مره وایي دلته صفا راغلل قال عمر د عمر ابن مره ووي فذکرته ما دا خبره ذکر کړه لابن ابي لیلا خپل استاذ عبدالرحمن ابن ابي لیلا ته نو قال عبدالرحمن ابن ابي ليلى راته ووی چې قد زعما ذاک زیدون ویلی دی دی خبرې له زید بلکل دا خبره زید کړې ده او زید خو په انصارو کې لږ نو زید ابن علقم هم دی زید ابن ثابت هم دی نو ځکه وایي قال شعبه شعبه وایي شعبه هغه د عمر شاګرد چې اظنه زه ګمان کوم په دې خپل استاذ عمر چې دا دې زید وی نو د زید نه څوک مراد دی زید بن ارقم دا راوی نه دی دا تې مراد دی باب فصل دور الانصار تر اوسه پورې خو ثابته شوه مجموعه انصارو ته په حیثیت د قوم چې والي په حیثیت د جماعت والي نو د غون انصار قوم ته الله فضیلت ورکړی دی بې اندازې په نورو قومونو اوس راپاسیږي امام بخاري او په دې انصارو کې چې کومې بېلې بېلې کورنۍ دي که نه نو د دې فضیلت بیانوي وایي په انصارو کې غټ فضیلت چې ملاو دی د ټولو نه زیات نو هغه بنو نجار کورنۍ ته ملاو دی بنو نجار دا یو د خزرج دغه قوم یو کورنۍ ده دوی ډیره لویه قرباني کړې ده دویم نمبر چې فضیلت ملاو دی نو بنی اشهل قبیله ته ملاو دی دی بیا قربانی کړی ده او دریم فضیلت چې ملاو دی نو بنو حارس ته ملاو دی دام د دا خزرج قبیله یو کورنۍ ده او سلورم نمبر چې کم فضیلت دی نو بنو سعیده قبیله ته ملاو دی ما به مخکې اجتماعي حیثیت باندې ورته فضیلت ثابت کو اوس د دوی په خپلو کې چې کمې کورنۍ دي یو کورنۍ فضیلت د بلې کورنۍ نه غزیات دی اوس بنو النجار د هغې ډېر فضیلت وپسې بیا لاندې بني اشهل د هغې بې اندازې فضیلت بیا وپسې دریم نمبر بنو حارث څلورم نمبر بنو ساعده باب فضل دور الانصار دور دا جمع ده یو توایی دار دار کور ته وی دار کور ته وی جمع سره لاله دور کورونه لیکن دلته تی کورونه مراد ندی مونږ پښتو کې وایو کنه کورنۍ نو کورنۍ مونږ کور ته نه وایو کورنۍ مونږ قبیله ته وایو خاندان چې ورته وایي نو دا باب دی د فضیلت د کورنو د انصارو په انصارو کې چې کم بیا خاص خاص دغه دي که نه کورنۍ دي هغې ته کم فضیلت دی د هغې بیان حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أبي سعيد قال حضرت ابو اسید انصاری قال دوی چې قال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی خیر دور الانصار بهترین کورنۍ د انصارو خیر دور الانصار بهترین د کورنو د انصارو په انصارو کورنو کې بهترینه کورنۍ چې ده هغه څوک دي بنو نجار هغه بنو نجار دي بنو نجار قبیله الله چې دوی ته فضیلت ورکړی دی نو هغه بل شانتې دی د انس صاحب هم د دې کورنۍ نه دی ابو طلحه صاحب هم د دې کورنۍ نه دی او دا دغه نه دی د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه دام د دې کورنۍ نه دی دا کورنۍ ده او دغه ده په خزرج قبیله کې کورنۍ ده خیر دور الانصار بهترین د کورنو د انصارونه پیل لمبر کورنۍ چې هغوی د دین دپاره قرباني کړې ده نو بنو نجار هغه بني نجار دي دویم نمبر ثم بنو عبد الاشهل او بیا بنو عبد الاشهل لی دا دغه دی دا بهترین دی بنو عبد الاشهل دا بیا د اوس قبیله سره تعلق لري ښه په غټه کې اوس دی او دا بیا دغه دی بنو الاشهل دا اسید ابن حزیر او سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه نه دی دا دوی کورنۍ ده دوی په یو ورځ باندې اسلام راوړی دی او ثم بنو الحارث ابن الخزرج او بیا بنو الحارث ابن خزرج دا بیا بله کورنۍ ده دام د خزرج قبیله ده او ثم بنو ساعده او بیا سلورم نمبر چې ده نو هغه بنو ساعده ده دا سلور قبایل شو که نه که څو دي سلور شو بنو نجار بنو عبدالاشهل بنو حارس او بنو سایده دی که دا درې کورنۍ دا د خزرج دي خزرج بنو نجار او بنو الحارس بنو سایده او دا یو قبیله دا یو کورنۍ چې عبدالاشهل دی نو دا د اوس قبیله دی او دې ځای ته خیال کوئ ښه اول نمبر بنو نجار چې بیا وروسته پوه شي بیا دویم نمبر عبدالاشهل بیا دریم نمبر بنو الحارث بنو ساعده بیا څلورم نمبر دی ښه دې ته ټکي ته ګورئ ثم بنو ساعده دا د پخپلو کې سره بهتر دي خو وفي کل دور الانصاري او په هره کورنۍ د انصارو کې خیرون خیر دی انصارو ته په حیثیت د دغه د قوم شوالی بې اندازې بهتروالی دی خو بیا په خپلو کې یو کورنۍ د بلې کورنۍ نه بهتره ده فقال سعد سعد وی سعد ابن عباده نه دی د خزرج قبیله مشر دی خو دا په کورنۍ کې ریاضه د بنو سایده قبیله دی ښه او بنو سایده په فضیلت کې څلورم نمبر دی که نه دی په دې خفه شو قال سعد فقال سعد حضرت سعد ووی چې ما ارى النبي صلی الله علیه وسلم زه نه وینم پیغمبر علیه السلام الا قد فضل علینا مګر دا چې هغه نور کورنۍ په موږ بهترې کړې سعد صاحب قومیت د کې زیات و وی رسول پاک صلی الله وسلم زه وینم چې هغه نور قبیلې په موږ بهترې کړې بنو نجال له موږ به وړاندې په موږ وړاندې که عبدالله شلې په موږ وړاندې که بنو حارث په موږ وړاندې که موږ څلورمه قبیله کړو څلورمه درجه ما یا دا دسې کې ما اوره نو بیا ګمان دی ما اوره نبی صلی الله علیه وسلم زه ګمان نکوم په پیغمبر اسلام الا قد فضل چې هغه فضیلت ورکه نورو کورنو له علینا په موږ نو خلکو ورته وی یا خدای دې په خیر کا د دې غم سکه ستا قوم ته فضیلت په نورو قومونو میلاو دی اوس خو خاندانونه نو خاندان کې خو خامخا یو خاندان په بل باندې بهتري نو چا ورته وویې چې شکر وباسه قد فضلکم الله فضیلت درکړی دی تاسو له یا رسول الله تاسو له فضیلت درکړی دی علی کثیرنا په ډېرو قومونو وقال عبد الصمد حدثنا شعبه قال حدثنا قتادة قال سمعت انسا قال ابو سید عن النبی صلی الله علیه وسلم بهذا وقال سعد بن عباده ګوره مخکې کې داسې و چې فقال سعد داسې دی که نه دی سعد ووی اوس دا احتمال دی چې سعد یا سعد ابن عباده دی یا بل څوک دی نو دلته کې چې کم دا دغه بیانوي دې روایت کې صفا راغللو رسول اسلم بوي خیر الانصار بهترین د انصارو په انصارو کې دننه بیا بهترین او قال یا داسې وایي چې خیر دور الانصار بهترین د خاندانونو د کورنو د انصارو هغه څوک دی بنو نجار هغه بنو نجار ملک صاحب هم راغی د انصارو نه راغی او په د انصارو خبرې دي نو خیر الانصار بهترین د انصارو او قال یا دسې وی خیر دور الانصار بهترین د کورنو د انصارو پهله څوک دی بنو النجار بیا ورپسې دویم څوک دي بنو عبدالاشهل هلته پکې دلته خو نشته هغه بل روایت کې ثم ثم راغلی او بیا دی دریم و بنو بنو الحارث بیا بنو حارث دی او څلورم نمبر چې دی نو بنو ساعده هغه بنو ساعده دی او دا بنو ساعده کورنۍ دا دغه د سعد ابن عباده ده په انصارو کورنو کې د ټولو نه بهترینه کورنۍ چې ده نو دارو بن النجار هغه کورنۍ ده د بنو النجار دا لویه قبیل دغه ده ثم عبدالاشهل بیا عبدالاشهل قبیله ده هغه د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه ثم دارو بن الحارث او بیا دریم نمبر کورنۍ ده د بنو بنو الحارث او ثم څلورم نمبر چې دی نو هغه بیا څوک دی بني ساعده هغه بنو ساعده دی دا بنو ساعده ماوی د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه کورنۍ ده دا دا خپلو کې سر زیات او کم شته خو په حیثیت د قوم چې والي نو د ټولو قومونو نه دا بهتر دی وفي کل دور الانصار او په هر کورنۍ د انصارو که خیرون هغه خیر دی خیر دا خبره وشوه فلحقنا نو موږ یو ځای شو دا دغه نه دی ابو حمید دی وی فلحقنا دا لحق فلحقنا دا د متکلم مال غیر صیغه ده بیل بیل نه دی فلاحق نه یو شی دی نو موږ یو ځای شو د چا سره یو ځای شو سعد ابن سعد ابن عباده سعد د دال بزور وایي مفول دی موږ یو ځای شو د سعد ابن عباده سره د سعد ابن عباده سره ملو شو چې میلاو شو ځنې خلک وایي نه دا داسې نه دی داسې روایت دی فلاحقنا لاحقنا نه فلاحقه نه نو لاحقه بیا د ماضي صیغه ده او نه بیل دی فلاحقنا نو یوځای شو زمونږ سره څوک را سره یوځای شو سعد ابن بیا به داسې وایې سعد ابن عباده فقال اسید نو اوید چې ای اسیده فقال ابو اسید نو دوی ای ابو اسیده راشه کنه دا ووره علم تره آیا ته نه ګورې ان نبی الله صلی الله علیه وسلم چې د الله پیغمبر دا د الله پیغمبر څه چلو که مونږ خو یې څلورم نمبر کړو ان النبی صلی الله علیه وسلم چې پیغمبر علیه السلام خیر الانصار هغه بهتروالی ورک انصارو ته او فجعلنا فجعلنا جعل بیلی نا بیلی فجعل نو رسول الله وګرځو نا مونږ له اخیرا په اخر کې مونږ بنو ساعده قبیله خو یې څه کړو څلورم نمبر اخر کې کړو خا یا دا دسی کې چې فقال ابو اسید کې دا یا با اسید مه وایې فقال ابو اسید ابو اسید وی د سعد ابن عباده ته چې حضرت داسې کار وشو وی ښه نو سعد راغی رسول الله ته فادرک سعد نو اوموند سعد النبی صلی الله وسلم پیغمبر علیه السلام سعد ابن عباده رسول الله ته راغی فقال وی وی یا رسول الله ای د الله پیغمبره څنګه دی خیر دور الانصار بهترین خویرا دور الانصار بهتروالی ورکړی شو کورنو د انصارو له خویرا بهتروالی ورکړی شو دور الانصار کورنو د انصارو له خو فجعلنا منګه وګرځولی شو آخرا په ټولو کې بنو سعیده قبیله څلورم نمبر شو دا خو آخر شو نو فقال رسول الله ورته وایي خدایم په خیر کې که د خپلو کورنو کې د ټولو نه آخر یې خو په حیثیت د قوم خو د ټولو نه بهتر یې اولیس بحسبکم آیا ستاسو دپاره دا کافي نه ده چې ان تکونو چې یې تاسو په حیثیت د قوم من الخیارې د بهترو نه د نورو قومونو نه بهتر یې باب قول النبی صلی الله علیه وسلم دا باب دی د دې قول د پیغمبر علیه السلام پیغمبر علیه السلام انصارو سره ډیره مینه وه خو یو پیشمګویي ورته کوي څه وخت به داسې راشي چې خلکو به تاسو خلک به تاسو له خپل حقونه نه درکوي ستاسو حقونه به ځا په خپله خوري بچو باندې به خوري تاسو له به نه درکوي نو تاسو به څه کوئ صبر به کوئ باب قول النبی صلی الله علیه وسلم دا باب دی د دې قول د پیغمبر علیه السلام للانصار انصارو ته چې انصارو اصبرو تاسو صبر کوئ دا خلک به تاسو له خپل حقونه نه درکوي خو تاسو به غوبلې نه جوړوي حتی تر دې پورې صبر کوي تلقوني چې تاسو میلاو شئ زما سره علی الحوز په څه باندې په حوض کوثر ستاسو به زما سره میلاویدلي او میلاویدل به په کم ځای کې په حوض کوثر او د رسول الله سره چې څوک په حوض کوثر میلاویږي څه معمولي خلک نیه جنتیانی قاله عبدالله ابن زید دا خبره چې دا چا کړې د عبدالله ابن زید ان النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر اسلم نه چې پیغمبر اسلم داسې صحابه ته ووایي چې تاسو صبر کوئ تر دې پورې چې ما سره ملاو شي په حوض باندې حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قد عن انس بن مالك بن حزير بن حزير انس ابن مالک نقل کوي د حضرت اسید ابن حزیر نه اسید ابن حزیر دا د عبدالله شل قبیله دی ښه بنو سعد دغه د سعد ابن معاذ اسید ابن حزیر دا د دې قبیله سردار دی اسید ابن حزیر وی ان رجلا یقینا یو سړیو ان رجلا یقینا یو سړیو من الانصار د انصارو یو سړی و د انصارو نه لاندې لیکي چې داسې معلومیږي دا په خپله دی دی دا اسید ابن حزیر نه دی و یو سړی و د انصارو قال هغه ووی یا رسول الله ای د الله پیغمبره الا تستعملونی آیا تام تما عامل نه ګرځوي الا تستعملونی آیا ته ما عامل نه جوړی چې د یو علاقې می عامل کې گورنر می کې یا د صدقې د راغونډولو یو عامل می کې تاسو وایه ملازم کنه نن ورته وی ملازم دا ملازمین دي الا تستعملونی ایا ته ما نه ګرځوې عامل د یو علاقې کما استعملت فلانا لکه څنګه چې تا عامل ګرځولی دی پلانې لکه هغه پلانې سړی دی چې د پلانې علاقې عامل ګرځولی دی حضرت داسې مام وګرځوه نو خیر دا لوی حدیث دی دلته لږ مختصر دی بیا پیغمبر علیه السلام هغه ته بیان کړی دی کړی دی کړی دی او آخر کې ورته دا وایي قال رسول الله ورته وایي چې ستلقون بعدي زر دی چې تاسو به ملاو شئ زما ستلقون بعدي زر دی چې تاسو به ملاو شئ پس زمانه چې زه خو دنه لاړ شم انصارو زما د تګ نه پس به تاسو ملاو شئ د چا سره اسرتن د بهتروالي سره اسره دا حاکمان هغه به خپل ځانونه غوره کوي ستاسو حقونه به هغوی خوري تاسو له به حقونه نه درکوي زر دی چې تاسو به میلاو شئ پس زمانه اسرتا د بهتر دغه سره د غوروالي سره چې هغوی به خپل ځانونه په تاسو غوره کوي نو تاسو له څه پکار دي فصبرو تاسو صبر وکړئ حتی تر دې پورې تلقوني چې تاسو ما سره ملاو شئ علی الحوض په حوض کوثر ستاسو حشه وایي واقع به یعنی دقسې څه وخت کې انصارو سره زیاتې کېده چې زیاتې ورسره کېده نو دوی لاړل وفد حضرت معاویه صاحب ته چې حضرت موږ سره زیاتی کیږي دا حاکمان او گورنران موږ سره زیاتی کې موږ له حق نه راکوي وی خیر هلته کې حکومت د دوی خبره ونه منله چې وی نه منله نو دوی حضرت معاویه صاحب ته شکایت کوي چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم د موږ په باره کې ویلی دي چې انصار او ستل قونه ستلقون بعدی اسرتن تاسو به میلاو شئ زما نه پس د غوروالي سره چې تاسو ته به خپل حقونه نه درکوي په خپله به خوري نو معاویه صاحب خو هوښیار او ته وایي نو بیا هغه درته څه ووي رسول الله چې دا ووي درته ووي نو تاسو ته یې څه ووي نو هغه راته داسې ویلي چې فصبرو نو وایي چې فصبرو شو نو ځای که نه دغه کوئ صبر کوي خیر دی ورسره خوشطبي وکړه بیا چې د دوی څه حقونه هغه امر یې وکړه هغه ګورنر ته چې ګورې هر چا دغه کوه خو ګورې د انصارو سره په اودس کې اوسېږه د انصارو حقونه دغه کوه پوره کوه ښه وایي حدثني محمد بن بشار قال حدثني عندر قال حدثنا شعبة عن هشام سمعت انس بن مالك يقول حضرت انس وی قال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی للانصار انصارو ته انکم یقینا تاسو چې ستلقونه زر دی چې تاسو به ملاو شئ بعدي پس زمانه چې زه خو دنه لاړم زما نه پس به تاسو ملاو شئ اسرتن د بهتروالي سره هر سړی به خپل ځان غوره کوي په تاسو ستاسو حقونه به رالي خوري بیا تاسو له به نه درکوي نو تاسو به غوبلې نه جوړوئ فصبرو تاسو صبر کوئ حتی تر دې پورې تلقوني چې تاسو ما سره ملاو شئ حضرت موږ چې تا سره ملاویږو نو کم ځای به ملاویږو وی و موعدکم او زید وعده ستاسو د ملاویدو الحوز هغه دی حوض کوثر حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد سمع انس بن مالك رضي الله عنه انس ابن مالک حضرت انس رضی الله تعالی عنہ په د اخیره زمانه کې دی بصره کې اوسېدخه بصره کې څه زمانه داسې وه چې حجاج ابن یوسف د دې علاقې ګورنرو نو انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه د حجاج نه تنګ شو ډیر غټ ظالم نو دی شو انس صاحب او سملګری وسره شو دا یحیی هم وسره دی دا شاګرد نه دی د یحیی دا هم وسره دی نو دوی لاړل شام ته ولید ابن عبدالملک نه دی چې باچا ولید ابن عبدالملک د هغه سره ملو شو چې دغسې ستا د علاقې ګورنر دی او حضرت موږ ترې تنګ یو هغه د ده ډېر اکرام وکړو د رسول الله دغه و که نه خادم و ډېر اکرام یې وکړو او فورا یې خط ولیک او سخت الفاظو کې ولیک چې هر څه به کې حجاج ابن یوسفه خو ګورئ چې په دې خبر نشم چې انس ابن مالک بیا شکایت وکړي زما خیال مساته د بل مساته خو د انس صاحب ډېر خیال ساتي نو دې واقع بیانوي چې څنګه شو حين خرج دا یحیی ابن سعید د واوریدل د انس نه خدا کله حین خرج په هغه وخت کې چې دا یحیی اووت معه د انس صاحب سره د بصرې نه اووتل او ځي شام ته ملاویږي د چا سره د ولید ابن عبدالملک سره حین خرج چې کله دی اوت په سفر معه د انس صاحب سره او چرته تلل الی الولید شام ته تلل ولید ابن عبدالملک ته چې لاړل نو په دې لاره ماته دا استاذ وی انس قال دی وی دع النبی صلی الله علیه وسلم راو غخته پیغمبر علیه السلام الانصار انصار رسول الله انصار راوغوښتل او دا هغه زمانه وه چې د بحرین علاقه فتح شوه دا بحرین چې ورته وایي او دلته ډېرې ځمکې وې نو انصارو ته وایي راشئ انصارو چې صرف او صرف تاسو له دا دغه درکمه دا د بحرین ځمکې درکم نو پیغمبر اسلم راو غوښتل انصار الا ان یقطع الا ان یقطع یا الا ان یقطع د دې دپاره چې رسول الله بیل کی لهم د دوی دپاره البحرین بحرین اقطاع دې ته وایي چې حاکم ولګي د ځمکې یو حصه چاته دغه کې وربیله کې چې دا ستا شوه الى ان یقطع دی خبره ته چې رسول الله ورکی دوی ته البحرین ځمکه د بحرین نو فقالو انصار وی نه حضرت کراکه نو علی راکه چې ماجر را سره او چې ماجر را سره نی منګه دغه نالو فقالو انصارو وی لا نه الا ان الا ان تقطع مگر دا چې ته ورکې لاخواننا زمونږ رونو ته من المهاجرین د مهاجرو نه مثلها پشان ده دی چې حضرت موږ له څومره راکې چې دونه مهاجرو ته هم ورکې وای خدایم په خیر کې څه مخلص خلک یې نو قال رسول پاک وته وای اما لا فاصبرو اما لا دا اما اصل کې دا دی ام انما ان حرف شرط دی او ما چې دی کنه دا زاید دی د دې معنا نشته او لا چې دی د لا نه رستو فعل حذف دی اما لا تقبلو که په دې شرط که دا زما خبره تاسو نه قبلوي یا اما لا تعملو که داسې عمل تاسو نه کوئ دا ځمکه ناله نو خدای هم په خیر کې څومره مخلص تاسو له ځمکه در کوم تاسو وایې نه مونږ له الې به راکې چې ماجرو لم دونه ورکې نو تاسو څونه د ماجرو خیال ساتي او خو څه وخت به داسې راشي چې دوی به دوی ته به حکومت میلاو شي ستاسو خیال به بیا نه ساتي نو فصبرو تاسو صبر کوئ حتی تر دې پورې تلقونی چې تاسو ملاو شئ زما سره فانه بېشکه ستصیبکم زر دی چې وبرسیږي تاسو ته اثرت اسرتن غوره والی هر سړی به راځي په حاکمانو کې او خپل ځان او بچی به غوره کوي ستاسو په بچو باندې تاسو حقونه به رالي په خپله به یې خوري تاسو له به یې نه درکوي او بعدي پس زمانه